بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورة الفاطر مکی سورت ده نازل شوه دی ورستو د سورې فرقان او مخکې د سورې مریم نه ترتیب قرآنی کې پنځه دیرشم نمبر صورت دی او ترتیب نزولی کې درې څلوېښتم نمبر صورت دی ربط د دې صورت د ماقور سره دا دی په سورې سبا کې دلایل نقلیه بیان شول په مسله توحید باندې نو دې صورت کې الله تعالی دلایل عقلیه ذکر کوي دیارلس دلایل عقلیه په مسله توحید باندې دویم ربط د ماقبل سره دا دی په سورې سبا کې رد د شفاعت قهریه بیان شو اوس الله تعالی په دې صورت کې په غیبانی تفریق کوي پر رد شرک په دعا دا ور صورت ده نه پی د شرک په دعا او په هغه باندې دلایل عقلی بیانې دیار لسم آیات کې او داغي تفصیل لري دیار لسم آیات کې دا تر نه پی د شرک په دعا د الله تعالی نه غواړی تاسو چې رچانه غواړی نو هغه د دعاګانې نشي قبلولی والذین تدعون من دونه ما یملکون من من قطمیر تاسو چې رچانه دعاګانې غواړی نو هغه قبلولی نشي ګوره اسی به ته غواړی خو قبلولی نه نشي خلاصه صورت دار چې د صورت کې درې بابونه دي اول باب تر د 15 آیات پورې دی پاغي کې اول داور توحید بیانېږي اول آیات کې بیا اته دلایل عقلی ذکر کیږي په هغې باندې اول آیات کې دویم آیات کې دریم آیات کې نهم لسم یولسم دولسم دیارلسم آیات کې په دې کې دلایل عقلی بیانېږي تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته څلورم آیات کې تزهید په دنیا ذکر کې پنځم آیات کې دا دنیا دا روانه ده څه تیاری پکې وکړه ځانله تخویف اخروي بیانېږي په اووم آیات کې ولسم آیات کې بشارت دی په اوم آیات کې زجر دی منکرینو ته په اتم آیات کې او رد د شرک په دعا په دیارلسم څوارلسم آیات کې الحمد لله الذي فاطر السماوات والارض ټول صفاتونه د اولوهیت ثابت دي د الله تعالی لپاره فاطر السماوات والارض پیدا کون کړي د زمکه او د اسمانونو اسمانونه او زمکه الله تعالی پیدا کړی فاطر السماوات د وزرو والا دي مسنا دو دوا و ثلاثه او درې درې و رباع او څلور څلور یزید فی الخلق ما یشا زیاتی په پیدایش کې څومره چې وغواړي څه څومره وغواړي لکه څرنګه چې الله تعالی انبیاء علیه صلوات و سلام را لېږي نو دغه سي الله تعالی د ملائکو په ذریعہ سره د ملائکو په ذریعہ سره پیغامات را لېږي الله تعالی پمیان د ځمکې او د اسمان کې رسولن الله تعالی استازي لېږي دغه سي د ملائکو په واسطه باندې الله تعالی د د بندګانو اعمال لیکي حفاظت یې کوي الله تعالی د هغې په واسطه باندې او الله تعالی ملائکو ته وزرې ورکړي دي مثنا دوه دوه وزرو والا دي پکې نو ثلاثه د دریو درې وزرو والا دي پکې نو رباع د سلور سلور وزر والا پکې دي الله تعالی داسې ملائک پیدا کړی یزید فی الخلق ما یشا او الله تعالی زیاتی کوي په پیدایش کې څومره وغواړي په حدیث ته مسلم کې راغلی دی صحیح حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما جبرئیل علیه صلوات و سلام په خپل اصلي شکل باندې ولیده چې کیناری د اسمان پټې کړې وي شپږ سو وزر یوي نبی علیه صلوات و سلام وای صحیح حدیث ته مسلم وای ما جبرئیل علی صلوات والسلام یو خدا چې د انسان په شکل لشي او په خپل شکل باندې مې وای ولی د شپږ سو وزر یوي شپږ سو وزري او د اسمان د کینارې پټې کړې وي ځکه هو دا لوط علیه السلام قوم چې کله خبره ونه منله پنځه کلی وزر ته لاندې کو اوچته کړل واپس راوځر کړل الله تعالی له دونه طاقت ورکړی یزید فی الخلق ما شاء زیاتی کوي الله تعالی پیدائش کی چاله چې وغواړي ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پر شی باندې قدرت ولري ما یفتح الله للناس هغه چې را پراندې دي الله تعالی د خلکو لپاره من رحمت ان سم مهرباني په لامم سکله نو نشته د غیر پر څوک بد څوک بندون کې و ما یمسک او هغه چې الله تعالی بن کې پلا مرسل له نو نشته د غیر پر را دادون کې را خلاصون کې را غیر پر نشته پلا مرسل له ورکون کې نشته من بعده وروسته د بندورو د الله تعالی نه که چاله الله تعالی څه ورکي نو بل سړی بل څوک یې بندولی نشي او که الله تعالی چاله څه نه ورکوي نو څوک یې ورکولی نشي و هو العزیز الله تعالی ضرور ذات دی الحکیم حکمتون ور دی یا ایه الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دریم دلیل عقلی په مسله توحید باندې د الله تعالی بشمار نعمتونه دي هغه ځان تر یاد کړي یا ایه الناس یا خلکو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله تعالی وتا سو باندې دې دې کې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي دي وای دې دې کې د ذکر نه مراد وای لیس امرا بذکر اللسانی دا امر نه مراد په دې کې ذکر باللسان ته یوازې نه دی مراد لكن به وبالقلب وبحفظ النعمة من كفرانها وشكرها و دې ذکر اذکرو نعمت الله ماندار چې په جبه باندې یاد کړي دغه سي داغي فبارک کی صحیح عقیده او ساتي په زله باندې هغه یاد کړي او دغه نعمت د ناشکرۍ نه وساتي شکر ادا کړي چې ناشکرۍ نه بچي دغه تی مراد دی دې دې کې مراد د نعمت نه څه شی دی مفسرین لیکلي دي ټول نعمتونه تی مراد دي خو لیکن خصوصا په مکی والا باندې اول خطاب فقې ته کنه مکی صورت دی نو اذکروا نعمت الله علیکم اسکانکم الحرم ومنع الغارات عنهم ومنع الغارات عنکم تاسو الله تعالی په حرم کې وسولې اسکانهم الحرم ومنع الغارات عنهم مخکې دا معنی صحیح ځکه ده چې قرآن کریم کې مخکې ذکر شوی دی کنه یتخطف الناس من حولهم د مکې نه چې علاوه کم خلک کونو په هغې کې د هغې نه به خلک تښتولی کېدل ډېره بې امني وه غارات په یو بل باندې حملې وې لوټ مارو نو الله تعالی دغه د مکی مشرکان دا غینه منع کړل اسکانهم الحرم ومنع الغارات عنهم زاد المسیر دغه لیکلی یو بل بهترینه معنا ذکر کړی ده تنویر المقباس چې هغه د تفسیر ابن عباس وای نو هغه دا معنا ذکر کړی تنویر المقباس یا ایه الناس یا خلکو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله تعالی وتا سبحانه بالمطر والرزق والعافیه بالمطر والرزق والعافیه تنویر المقباس ته معنا کړی دا یاد کړئ نعمت الله تعالی وتا سبحانه بالمطر والرزق والعافیه الله تعالی د باندې باران راوري الله تعالی د خوراکونه درکې او الله تعالی د روغ صحت درکړي د دې نعمت ادا کوي کنه هل من خالق غیر الله اشتره پیدا کون کې سوا د الله تعالی نه یرزق کوم چې روزي در کې تاسو ته من سمای د اسمان نه د اسمان نه سو د اسمان نه روزي در چې داغه نه باران نه وریږي ول ارض د زمکه نه یو بل څوک شته دی چې هغه بوټي را راوټوکی شینکي راوټوکی لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه فانا توبه کون نو سرنګي اوړل اړول کېږي تاسو توحید د الله تعالی نه څنګه اړول شي تاسو کم طرف ته تاسو و ایو کذبوکا نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی اے پیغمبر سینه از لبو ته نه تنګې دا خلک چې بی دین دي خوستانه مخکې ډیر پیغمبران نه لګري شوی دي هغه په دې باندې صبر کړی و ایو کذبو کو کدیو ترا دروغجن غنی په قد کذبت رسول من قبل کا نسبت د نسبت د دروغ شو ډیر پیغمبران ته من قبل کا مخکستانه و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه قیامت کې به الله تعالی طرف ته ورځي کنه نو دی مکذبین ته الله تعالی عذاب ورکي او صبر ورکونکو ته الله تعالی اجر او ثواب ورکي یا ایها الناس یا خلکو یا ایها الناس په دې کې اثبات د قیامت دی یا ایها الناس یا خلکو ای ټولو خلکو ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی حق ده قیامت را روان دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه نه کی تاسو سره ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه در نه کی تاسو سره د الله تعالی باندې الغرور دوکه در کوونکې مراد نه شیطان دی ای خلکو په دنیا پسې ورغړوت یی دنیا لم غړی ور کړی ده نو قیامت تبارک کې سوای الله تعالی چې د قیامت دا کم لوس کړی دی ولی الله تعالی په دې کې نعوذ بالله من ذالک دروغجن دی په دې کې نه الله تعالی خو دروغجن نه دی نو چې الله دروغجن نه دی قبر او قیامت تاسو معنی نو په کم لار باندې روان یی په دا کم لار دا کم لار چې مسلمانانو اختیار کړی ده په دې لار باندې الله تعالی معاف کی زه ټول ورځ بس کوم بس با پټی کې ولا گیایم ټول ورځ بس کوم دکان به کوم ټول عمر په دې کې تیر شي بالغی وادو کې بچي او شي سپینګره شي ولړ شي قبر ته بس دغه خبر ختم شي څه شی دی وک صرف مون په مون باندې صرف ته الله تعالی معاف کوي په دې باندې نه ماپ کوي او دا یو بانم نه رويسه وکړو ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام هغه څه کول هغه انسانان نه د هغوی بی بیان نه وي د هغوی اولاد نه ولی زمونږ او ستاسو به چېرته یوه ښځه د صحابه کرامو او دوه او درې او څلور وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نهه ښځې وي بی بیانې وي نو د الله تعالی د دین لپاره مونږ تاسو پیدا کړی چې خپله قرباني و د الله تعالی په دین باندې ورکوي ان وعد الله حق یقینا وعد الله وعده د الله تعالی رښتونه د وعده د قیامت فلات لوز د الله تعالی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکر نه کړي تاسو را ژوند د دنیا په دې باندې دوکر نشي چرته ولا یغرنکم الا الغرور او دوکر در نه کی تاسو سره په الله تعالی باندې دوکر در کوونکی دین مراد شیطان دی شیطان هم چرته دوکر نه کی ان الشیطان یقینا شیطان لکم سو د پر عدوون دشمن دی پد تخیزو عدوان اونی سی هغې در په دشمنۍ باندې د دشمن سره سړی څنګه رویه کوي الله تعالی وایي تا ته ما ویل کنه چې شیطان دی دشمن دی او د دینه بل غټه دشمنی کومه ده انما یز انما یدو حزبه یقینا را بلی غ خپل ډله لیکون من اصحاب سعیر دیر پاره چې جهنميان شي جهنميان شي الله وی د دین سره بل ګوره یو سړی تا راکاږي راکاږي اور په یو ځای کې بل شوی دی او تا بوزي او دا لاس دی ونیسي په دې اور باندې نو خلک هغه ټول عمر بیا یادی خلک هغه بیا ير نشي وای دزه سیدلای وای دزه سیدلای نو الله تعالی وای دا خو دنیا اور دی چې ته چا بوتللی یو پر اور باندې لدا ګوته ونی ولا په زور باندې یو سړی د غس کروټه راوړي او ستا په سټ کې واچي نو ټول عمر به دا بیا ستانه چرته هیر شي دا روی نه هیر کیږي نو دغه شیطان الله تعالی وایي ستاسو دشمن دی او جهنم ته مغور دی جهنم ته نو دشمنی د سره ولې نه کوي په دنیا کې ربل چا سره دشمنی کې په پوله پټی باندې دشمنی کې په دغه په ځنګل باندې دشمنی کې په غواګړې بی میخي او بیزی باندې دشمنی کې په دکان باندې دشمنی کې نو د شیطان سره دشمنی ولې نه کوي چې هغه د ازلی دشمن دی او همیشه پر د جهنم ته چي انما يدعو حزبه یقینا را بلی غډل خپل لیکون من اصحاب صغیر دیر پر چې شیر د جهنم والونه الذين كفروا لهم عذاب شدید هغه کسان چې کافران دي اوس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي عاقبت د حزب الشیطان او حزب الرحمن دوه ډلې دي کنه یو د الله تعالی ډله ده چې هغه د الله تعالی منی او د دشمن سره کلکه دشمنی کوي د شیطان سره او دویم هغه چې هغه شیطان منلی ده الذين كفروا کسان چې کفر کړل لهم عذاب شدید دغه پر عذاب د سخت والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې لهم مغفرت دغه پر بخشش دی واجر کبیر او ثواب دی دغه پر لوی لوی ثواب دی دغه پر الله به تدیر اجر ورکړي افمن زین له سوء عمله په دې آیت کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته اوله خبره دویمه حال د فریقین الله تعالی بیانوي دوه ډلې دي یو هغه انسان دی چې هغه هغه ته بد اعمال دغه خسته شوی بيدینی کوي بل انسان هغه دی چې هغه مؤمن دی مسلمان دی نو دونه برابر کېدل شي نشي کېدل الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي الله تعالی خوخه دا چې څوک الله تعالی چاته هدایت کوي او چاته الله تعالی هدایت نه کوي ستا په اختیار کې دا نشته افمن زین له سوء عمله نو آیا هغه څوک چې خیسته کړل شوی دی هغه ته بد عمل دغه فرآه حسنه یعنی دا غي در خیسته نن سبا هم دغه سره کنه دنیا مؤمنان مسلمانان کی به ګناه کی به کوپر او بيدینی وکي او ته پوسټ وکینو په جنت کې زبل سکنه پرې دمه دا صرف زما یو اجری فرآه حسنا بیا یې هغه در خیسینی یعنی کوپر کوي شرک کوي بدعات کوي رسم و رواج کوي د شیطان دوست دی او بیا هم خپل کارون د سوی هغه ته خیسخ کاری فإن الله یذل من یشاء الله تعالی گمراه کوي چاله چې وغواړي و یهدی من یشاء او هدایت کوي چاله چې وغواړي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لار دې نشي ستا ستا سا ستا روح علیهم په دې پسې حسرات اندوي د افسوسونو نه د ځان د افسوسونو چرته مړ نه کی په دې مخکې په دې عبارت کې چې تقدیر دی افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کمن هو ليس كذلك یو یو طرف ته دا کسته او بل طرف ته غدا سره چې غدا ګناهونه نه کوي نو دا دوه برابر کېدل شي نشي کېدلی فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لار دې نشي ستا سادي ونه وزي په دې پسې د وجه د افسوسونو نه بلکې ته صرف د ډیر خفګان د وجه نه د ډیر افسوس د وجه نه ځان ساړو وکاو ما او ځان وجنې ته مته یاره ان الله علیم بما یصنعون الله تعالی پوی دې پاسوانی چې دی وکي والله الذي ارسل الرياح دلیل عقلی په مسرت توحید باندې مخکې بار بار ویل شوی دی او خاص الله تعالی غزاد د ارسل ریاح چې را لګي هواګانی فتوسیرو صحابن نو راپور د کې پاغي باندې وریځي په سوق نه هو الی بلد میت نو وای چلو مونږه هغه لاړ شي وریځي د یو غر په خوا کې راوخیږي لاړ شي لاړ شي بل طرف ته الله تعالی وچلی لبلد الی بلد میت ناغه زمکه وچی ته پاحینا بیل ارض تازه کوم پغی باندې زمکه بعد موت او رسره وچوالی نه کذالک النشور نو دغه سیستاس دوباره پیدایش ده دی ته وی اثبات د قیامت په طریقې د قیاس سره لکه سرنګ چې الله تعالی دغه را اوري د باری طرف نه باران نه اوري د وریځونه او پغی باندې هغه وچ زمکه تازه شي نو الله تبارک تعالی تاسو هم دغه سي دوباره ژوند کولای شي من کان یرید العزت څوک چې غواړي عزت او فلله العزت جميعا د الله تعالی په اختیار کې لري عزت ټول د دې معنی مخکې بیان شوی د په یو آیت کې وایي چې د الله لپاره عزت دی د الله تعالی د پیغمبر لپاره او د ټولو مؤمنانو لپاره او دې دې کې راځي چې لله العزت جميعا نو په دوه معنی مې په جدا جدا ځای کې جدا جدا کړی دي لله العزت جميعا معنی دار چې اختیار د عزت ټول الله تعالی سره دی پاتې شو الله متصف کیږي په صفت د عزت باندې او نبی علیہ السلام متصف کیږي په صفت د عزت باندې او مؤمنان هم متصف کیږي په صفت د عزت باندې نو هغه کې معنی دغه الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الیه خاص الله تعالی طرف ته ورخیږي الکلم الطیب او پاکی کلمې د اخلاص پاکی کلمې د اخلاص الله تعالی طرف ته ورخیږي والعمل الصالح او غنیک عمل د سنت طریقې مطابق یرفعه او چته یغلره د دې څه مطلب دی ځان په دې ځای باندې پوه کړئ الیه یصعد الکلم الطیب د الکلم الطیب نه مراد کلمات د توحید تی مراد دي ذکر اسکار عبادت چې په اخلاص باندې وشي هغه الله تعالی ته برابر خيږي ول عمل صالح يرفعه د يرفعه کې دوه احتمالات دي ځان په پوهه کوي یو قول لم پسرینو داره يرفعه کې ضمیر د فاعل اغراجی دی الله تعالی ته او هو ضمیر مفعول به دا راجع دی عمل صالح ته نو ول عمل صالح ترجمه وداشي او هغه نیک عمل يرفعه اوچتای الله تعالی هغه نیک عمل لره نیک اعمالم الله تعالی ځان ته اوچتای الله تعالی قبلای دوی معنا په سرین ذکر کړی دا دا يرفعو کې ضمیر د فاعل راجع دی کلمت الطیب ته او هو ضمیر راجع دی د اعمال صالحه ته نو سمانه دا شوله ولا عمل صالح او هغه اعمال صالحه يرفع اوچتای دا کلمه طیب هو دغه عمل صالح لره نیک اعمال چې د قبلی ګنو دا چې کله د عقیده برابر وي د کلمه طیبین هم فرات کلمه توحید وکنه نو حاصل دا شو عقیده د توحید هغه پورته کوي اعمال صالحه ست پورته کوي مقام د قبولیت ته پورته کوي ول عمر صالح نیک عمل یرفعو پورته کوي دغه کلمه طیبه نیک عقیده دا نیک اعمال پورته کوي مقام نه قبولیت ته نو کله چې د عقیده برابر نه نو نیک اعمال کوه خو لیکن هغه نه قبلی والذین یمکرون سیئات او کسان چې ناکاره کارونه کوي لهم عذاب شدید د غیر لپاره عذاب دې درناک او ومکر اولایک هو یبور او مکر او چل ول د کسانو هو یبور هغه بیکاره دي حدیث کې راځي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بغیر د سند د حدیث ذکر کړی لا يقبل الله قولا الا بالعمل الله تعالی یو وینا نه قبلای بغیر د عمل نه ولا يقبل قولا ولا عملا الا بالنیه نه قبلای الله تعالی قول او عمل مگر په نیت باندې ولا يقبل قولا ولا عملا ولا نیه الا باصابه سنته الله تعالی وینا نه قبلای سو پورې چې سره عمل نه وینا او عمل نه قبلې سو پورې چې سره نیت برابر نه وینا عمل او نیت نه قبلې تر هغه پورې چې د نبی رسول په طریقه باندې نه هغه اعمال الله تعالی قبلې ولذین هم کورونه سیئات یا کسان چې ناکاره اعمال کوي السیئات د دینه مراد څه دی ولذین هم کورونه سیئات د سیئات نه مراد کو پر دې شرک دی بد اعمال ته مراد دی مخکې یصعد الکلم الطیب نو السیئات الکلمۃ الخبیثه چې دا غي عقیده خبیثه ده پلیته ده مخکې عمل صالح ذکر شونو السیئات نه مراد بدعات دي رسومات دي دا غي په خلاف باندې والذین یمکرون سیئات او کسان چې ناکاره اعمال کوي دا غیر پر عذاب دي سخت و مکر اولایک هو یبون او چل ول دا کسانو بیکار دي په تباہی کړي والله خلقکم من ترابین دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله تعالی غزاد د پیدایش شروع کړی د تاسو من ترابین د خاورینه څنګه ترجمه مې کړله والله خلقکم الله تعالی پیدایش شروع کړی د ستاسو د خاورې نه ثم من نطفه نو بیا نطفه نه مخکې دا تقریبا یو لس دله همدا ویلي خلقکم نه مراد یا خلق اباکم او یا مراد دره چې د هر یو انسان پیدایش چې شروع کیږي د خاورې نه شروع کیږي په هغې کې سبزیان یو غلې و ثم من نطفه نو بیا د هغې نه نطفه پیدا شي ثم جعلکم بیا جوړ کړی الله تعالی تاسو ازواجن جوړی جوړی الله تعالی جوړ کړی نر او ماده تی مراد دی الله تعالی دغه پیدا کړی و ما تحمل من انثى او حمل ناخلی او زنانه ولا تضع او نه نګدی خپل حمل لره بچی پیدا کی الا بعلمه مگر دا ټول په علم د الله تعالی کې دي الا بعلمه د حمل مقدار وخت نوع شکل صورت سعادت شقاوت څومره عمر دی کم ځای باندې به ګرځي څومره خوراک به کوي د دې ټول علم د الله تعالی سره دی نو هغه اعتراض رانه غی خبره مې سره خلاصه کړله چې که نن سبا معلومیږي دا په آلاتو باندې یو جواب خو دغه داره چې الله تعالی بغیر د آلاتو نه معلوم دی الله تعالی تر هغې حالت معلوم دی او دویمه خبره داره چې د الله تعالی په علم کې دي ټول حالات دغي مقدار د وخت دغي چې کله دا ماشوم پیدا کی په کوم ورځ په کومه ګنټه کې او دوی مدار چې ان دا شکل و صورت یې څنګه دی څومره عمر به تیری شقي دی که سعید دی بدبخته دی که نیکبخته دی څومره اعمال به کوي څومره ډوډۍ به خوري څومره دانې به خوري څومره غلاګانې به کوي څومره منځونه به کوي د دې حالت باندې بیا الله تعالی پوهه دی وما تحمل من انثى او حمل نخلی او زنانه ولا تزو او نګدی غیلره الا بعلمه مگر دا په علم د الله تعالی باندې دی وما يعمر من معمرین او عمر نشي ورکېدلی من معمرین و ما یعمر او نشي ورکېدلی من معمرین یو عمر ولا ينقص من عمره او نه کمېدلی شي دغه د عمر نه الا په کتاب مګر دا ټول په کتاب کې په تقدیر کې دي د دې ځای په مطلب باندې بزن پوه کوي دو مطلبونه هم په سرین درې بیان کړی دي یو قول داره چې په دې دوه جملو کې یو انسان مراد ده نو ما یعمر من معمرین یو انسان ته په تقدیر کې عمر لیکل شوی دی مثلا شپېته کاله نو ولا ينقص من عمره او بیا چې داغي د دا عمر نه یو یو ورځ کمیږي نو الا په کتاب د ټول په کتاب د تقدیر کې لیکل کیږي یو کس ته الله تعالی شپېته کاله مثال عمر ورکه نو دته چې عمر ورکړل شوی دی دام په تقدیر کې لیکل شوی دی ولا ينقص من عمره او د در عمر نه چې اوس کم کمی راځي یو یو ورځ کمیږي نو هغه په تقدیر کې لیکل کیږي هغه په بل کتاب کې لیکل کیږي یو مطلب د دې دوه جملو یو انسان ته مراد ده دویم قول هم پسرین داره چې مراد درینه دوه کسان مراد دي و ما یعمر من معمرین که چاته عمر ورکړل شي عمر زیات ده ولا ينقص من عمره بل انسان دار چې دغه عمر کم ده یو انسان داسې دی چې د هغې سل کاله عمر دی بل دا دی چې د هغې دېرش کاله عمر دی یو داسې دی چې د هغې دولس دیارلس سوه کاله عمر دی او بل دا دی چې د هغې لس کاله عمر دی الا په کتاب دا ټول په تقدیر کې لیکل شوی دی کله چا ډیر عمر دی او کله چا لږ عمر دی خدا په تقدیر کې لیکل شوی دی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی او ما یستوی البحران اوس دا بل دلیل عقلی وم دلیل عقلی په مسله توحید باندې مخکې ویل شوی و ما یستوی البحران نه برابر دغه دو دریابونه هاذا عذب فرات دا یو دریاب خوګ دی فرات تند ماتون کړي سائغ شرابه اسان تیریدون کی اسان تیریږي سکل داغي کم شي چې وس کی هغه اسان تیریږي وهذا وهذا ملح وجاج او دا بل مالګین دی وجاج په مریکن خاتون کړي مریکن خط نخلیغه دا دو دریابونه دي نو دو دریابونه دا دي یو هغه اوبه دي چې په دو دریابونه دي یو د یو دریاب اوبه مالګینې دي په دریاب کې چې هغه د یو قسم دغه دی او دویم هغه اوبه دي چې د اسم... د دغې اوبه د ځمکې اوبه دي او دویم قسم هغه دریاب دی چې دغې اوبه د اسمان اوبه دي بارانونه راشي د هغې په ذریعه باندې ځمکې ته لاړ شي خوړونه او سیندونه د هغې نه جوړ شي او بیا دریاب ته ورسیږي نو د باران دا اوبه چې کم دي د خوړونو د سیندونو په واسطه باندې چې کم تللی دي دریاب ته نو دا اوبه خوږې دي او دویم چې کم هغه اصل خپلې اوبه دي دریاب نو هغه مالګینې دي هغه تروې دي او مخکې ویل شوي ده د دوانو په منځ کې الله تعالی پرده پیدا کړې ده الله تعالی پرده پیدا کړې ده او مخکې دا ویلو چې په یو بل باندې بغاوت هم نشي کولی تازه غوخه تی دغه تی راو باسي ماهیان تی راو باسي وتستخرجون منه حلیه وتستخرجون راو باسي تاسو دغه نه حلیه کالی تلبسونه چې اغوندي تاسو هغه لره وترل پلک او تبینی کشتو لره په مواخره په دغه دریاب کې مواخره شدون کې رچپو مواخره چپ چپی او دا وبش لې رواني لتبتغو من پس دې ډېر پاره چول ټوي فضل الله تعالی دا ټکی وسره ولې وي مخکې مرته بار بار درې خبره کړې ده د فضل نه مراد تجارت دی یا حج لزی عمره لزی طلب د علم نه زی بی ضرورت سفر کول په دریاب کې په حدیث کې من راغلی ده اسی چکر به په دریاب کې نه لګي اسی نه چې الله تعالی دې غرق ولعلکم تشکرون دې لپاره چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي یولج الليل فی النهار ورنه رباسي شپې در په ورځ کې و یولج النهار فی الليل ورنه رباسي ورځ در په شپه کې وسخر الشمس والقمر د خپل حکم تابع کړي دي ستاسو د خدمت لپاره نور سوګمای کل یجری الا لاجل مسمى ټول روان دي هر یو روان دی دغه نیټه مقرره پوري لاجل مسمى نیټه مقرره پوري د لاجل مسمى د دوه معنی ذکر کړی په خپل خپل ځای باندې په خپل خپل ټیم باندې راخیږي نو د ورځې نور راخیږي د شپې سپوږمۍ راخیږي لاجل مسمى دویم مطلب دا چې د قیامت پورې ودا چلیږي نو رد دی پغه پغه سین سوالو باندې چې هغه وای نور اوس پوګمې د پځې باندې ولاړ دي ذالکم الله دغه مخکې صفاتون والا الله تعالی ربکم رب سوسره له الملک خاص ته الله تعالی لپاره بادشاہی ده الملک د خاص الله تعالی لپاره بادشاہی ده حکومت د الله تعالی لپاره ثابت ده والذین تدعون من دونی آکسان چې رابلې ته سوا د الله تعالی نه ما یملکون من قطمیر مالکان نه دی هغه اختیار نه لري هغه په مقدار د پوستکي د اډو کې د کجوري باندې اوس خو ان شاء الله په دې باندې پوه شوی کجوري به خلکو خوړلی درې چیزونه قطمیر نقیر او د پتیله نو مخکې چې بار بار مې تویل قطمیر د کجوري چې کوم اډو کې ری پدې د پاسه باندې کومه پوستکه راتاو شوی دی هغه نری سپینه پرداغي ته قطمیر وي او نقیر د کجوري د پریمینس کې د کم چاود دی نو ردی د درې شاته طرف ته وګوري وړو کې دا غوند کی نو هغه ته نقیر وای اول له پتیل د کجوري په منځ کې چې کم چاود دی د ریاډو کېږي نو پاغه کې دنه چې کومه وړو کې تار وند کې راغی ته وي ان تدعوهم ک ان تدعوهم لا اسمعوا دعاکم کچری تاسو بلای دغه دره د الله تعالی نه علاوه د نور چانه تاسو که اولیاء دي که الله تعالی که الله تعالی پیغمبران دي که ملائک دي که بوتان دي که هر څه دي جمادات دی او کار سری لا اسمع دعاکم ندی ناوری تاسو بلنه تاسو چغی ناوری تاسو دعا ناوری ولو سمعوا مستجاب لكم او بالفرض والتقدير کدی واوری نو مستجاب لكم نشی پر کوله تاسو حاجت مستجاب لكم دعا هم نشی قبولوله یعنی حاجت هم نشی پر کوله لو راځي پر زیات ور پاره نشی اوریدل اول خو بالفرض والتقدير زوای اوریدل ته وی چې آیوري واوري دلزا نو مستجاب لكم بیا لقبل قبلول نشي مستجاب لكم مستجاب لكم نشي قبلول ساس حاجتونه و یوم القیامت یو پرځ قیامت باندې یک پرونه به شرک کوم انکار وکي ساس ور شرک نه ملائک به انکار کوي دا الله تعالی اولیاء نیکان بندگان به انکار کوي او مخکې بار بار دا ذکر شوی کنه چې تاسو ته مونږ نه ویل چې مونږ شرک مونږ د الله تعالی سره شریک کوي ولا ينبئ کمثل خبير او خبر نشي درکول دی تا ته مثل خبر پشان دا خبردار ذات باندې چې الله تعالی دی تاسو چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت کوئ نو دعاګانې ته غواړئ نو هغه خو تاسو دره داسې خبر نشي درکولی لکه څرنګه چې الله تعالی دله خبر درکوي الله تعالی په هر څه باندې پوهېږي او دوی خو په نه پوهېږي په غیب باندې دوی نه پوهېږي ولا ینبئک مثل خبیر